بسم الله الرحمن الرحيم الغزل فکری د پینزو مراحل نه بعد دا خبرم په جنگلو ضروری و چې دا کم جنگ کیږي د دې وسایل سړي یعنی په کومو ذریعو سره زمون خلاف دا جنگ دی پای کې د ټولو نه غټه بنیادی ذریعه یو تعلیمو پای تفصیل شو دویم میډیا وا د بنیادی او غټه وا هم ذریعه بل میدان سیاست ته دریم ادا چې مغربي افکار او اقدارو د فروغ دام ذریعہ ده مغربي سیاسي تصورات هغه عام کول د د پاره چې اسلامی سیاست ختم شي نن دنیا کې نظر واچوي ټول بس مغربي سیاست جمهوری سیاست مروج کړي او دغه جمهوری مملکتونو کې هم جمهوری عمل دی او په انتخاباتو باندې یقین نه د دغه نه علاوه بلې لار او ذری اجازه تم نه بلکې هر ملک به جمهوری ملکی او جمهوری طریق انتخاب باندې با عوامی نمائندگان منتخب کیږي او راضی با دیو جن چرته چې مسلمانان ملکونه دي یا سیاسی پارټي دي پای باندې مکمل د مغرب د سیاست اثر ده ټول نظامی او مغازه سیستم هغه ده او دوی خپل کامیابیوم په دغه کې غني او بیا صرف هغه جمهوری عمل نه بلکې د دغه جمهوری عمل په ذریعہ چې کومه پارټي بیا بر سر اقتدار راځي نو د اغوی شرایط به پوره کوي د مطالباتو د تکمیل وعده وکړي پاکستان کې چې راځي دا څه خبرې نه دا د دوو طاقتونو سره د دوی اګریمنت دی یو د ملک خفیه اداره یو تکر خراکاږي چې موږ سوي داسې وکوي او دویم وسره بیا عالمی اداره دلته برتانیا امریکه منظور کینو الی راولي بغیر د غي منظورولو او دا غي دا تسلیمولو نه بغیر دلته په اقتدار باندې ناراضي او بیا که د دوی خوخه یو کنه خوخه خو بس دا دا ضرور به دا وی غي جنډه پوره کوي دا ټول په جنډه راځي اسه نه راځي د جمهوریت مطلب هم دا ده او د جمهوریت نتیجه هم دقه ده چې دا غي مقاصد د تکمیل لپاره وکړ کوي نو چې کوم یو دغلته په دې اقتدار کینی نو بس شاته ورپسې دا خبره به یاد ساتل غواړي چې د سره به خامخا دله سی جنډه ورکړې شي خو بهر حال کله چې اوس دوی خپل سیاسی نظام په یو ملک کې رایج کی نو د دغه سیاست په زور باندې به بیا سکی خپل مغربي افکار خوري زمو خلاف بدغه فکری جنگ شروع وي دا وایي مونږ سوره کاف کې ویلو چې د دوی دا کار دی حق باطل کی او باطل حق کی خدا باطل چې کلا نافذ کوي او حق ختمي نو دا غي د پاره د دوی او سولاري دي نو یو لارې پکې سوا اقتدار دغه اقتدار نو دا یو غټه ذریعہ ده دا فکري جنګ چې د دې په ذریعه په مون مسلط کړي د سیاسي باغ دوړه وی سره ده او چې ای سره شو مثلا میډیا دا د مغرب میډیا آزاد میډیا د جعلی میډیا خنومې دا ده د جعلی میډیا دا د جعلی میډیا د سیاست په زور سره چلی دا غي ته وای د میډیا ته بسنه وای د لبا ازادي ورکړي ازادي دا مطلب نه دی چې ار سړی دی په خپل آزاد رائے وای نه ازادي دا مطلب دی چې زمون سونه خرافات فحاشی اوریانی مغربي کلچر تهذیب اپ دې خوريږي نو دا غي لار کې به تاسو رکاوټ نه جوړي دې مطلب یې ازادي راي مری بل سړی دې په دې میډیا باندې حق خبرو کې چې سو سره کوي ازادي دغه مطلب دی آزاد میډیا آزاد میډیا مطلب یعنی بے لګام میډیا چې هغه ارسوي کده الله خلاف کو کو د رسول کو د دین کو نو دغه میډیا په ذریعہ باندې فاشور یعنی دغه حکومت په ذریعہ دا وی ان جی اوز کار کوي په ملک کې ناغه ان جی اوز د خدمت خلق پنوم د صحت پنوم د تعلیم پنوم د خدمت پنوم خو خپل ایجنډا هم ځان سره راوړي دا څنګه چې لکه دلته مفت مونږ له صحت راکې او مفت تعلیم راکې د دغه تعلیم او د صحت په آړ کې خپل ایجنډا نو سیاست په زور سره چل کوي سیاسی حکومت نه مطالبه چې زمونږ انجیو سبا سنوای دا به ازادي پابندي بني نو ګوره د سیاست په زور دا کارونه کوي دا سنورم ډیر کارونه مختلف څلورم معیشت او تجارت ته نو چونکه معیشت او تجارت د یو قوم د ترقې بنیادی شی دی یو ملک قوم چې مضبوطیږي نو هغه په معیشت او تجارت باندې مضبوطی د دې حیثیت ریټ کی هډی دی دلته دوی سکړی دی د دقه معیشت او تجارت په ذریعہ باندې ټول عالم اسلام هم محصول کړي دي هغه محصول ک مونږ ټول ملکونه داغي معیشت او تجارت ته محتاج شو اقتصادیاتو کې محتاج نو چې محتاج شي نو دغه معیشت او تجارت ډال کی زمونږ د پاره دغه قرضونه دي دغه معاشي او تجارتی معاهدی دي مسلمان ملکونه ته محتاج دي نو چې کله دی معاشیاتو کې هغه ته محتاج شي نو بیا په خپل خبرې مني مجبورا قرض ورکي آی ایم ایف کنه نه آی ایم ایف چې قرض ورکي و ته شرطونه کیدي دا کار وکوي دا وکوي دغه سړی وو سیاست نو واسه د لو حکومت ورکوي د لبنه ورکوي دا پلان کې کار چې روان دي دا سه وکي مدارس باندې قدانو لګوي دا وته دی وي مدارس له فندینګ ولي کی دا کنټرول کې نو هغه معیشت تجارت هم د خپل فکر د پاره به تور اعلی او ذریعہ استعمالي رفای خدمات ان جی اوز هغه مو وی چې ان جی اوز دنیا کې خوار کړی په زرګونو رفای ادارې ان جی اوز هغه لګیا دي کوم ځکه پاسماندا عوام او علاقې دي نو د خدمت خلق په نوم لګیا دي خپل افکارم خوري څنګه چې مونږ ویلو تنصیر او ردت کې نو دا سین جیو زمشته چې هغه د خدمت خلکو نوم لګي او خپل عیسایت خوري خاص کر افریقا ممالکو کې هلته غربت ډیر دی قحط ډیر دی دای دا غربت نه غلطه فائدہ غسته ده نو التا خدمت کوي خلکو ته خوراک سکاک جامه کپړه رسي هم سره سي سي برای نام ورپسې دا کوي چې خپل عیسایت خوري الته ملکونه ملکونه عیسایان کړل علاقې علاقې عیسایت تواړول نو د دغه رفای خدماتو په د رفای خدمات او انجیوز په ذریعہ یو ردت او تنصیر کوي دا کار کوي دویم کار دا کوي فحاشی اوریانی په دې خوري فحاشی اوریانی مقصدی چې دا خوره کی تاسو ګورئ کنه فحاشی اوریانی د ان جی اوز کې ان جی اوز کې با سړی سره خامخه خزه هم پکې ډیوټي کوي نو مخلوط نظام دی دارنګ دی پولیو کې وګوره پولیو چې چې څه چلی ها یو به الکی او بل به سی جینې دا دواړه به جوړه ګرځي د څه د ترور لور او د ماما او د کاکا او خور نه دا د یو جینې د یو ځای د ولک د بل ځای او دواړه یو ځای کړي دي ګرځي یو ځای نو دا د ان جی اوز په ذریعہ باندې د خدمت خلق بنوم خپل افکار نظریات فحاشی اوریانی د شینه خورول د غټي جنډي شات مخه ته صحت ته مخه ته تعلیم نه مخه ته بل بل خبره ده دارنګ جدت پسند اسلامی مفکرین د ذریعہ د غټا چې دغه سي باطل نظریات والا مفکرین او سکالران نام نهاده پیدا کړی دي ناغه په میډیا ناشي ای د مغرب د خوشالولو د پاره د قران سنت هغه تعبیرات کوي چې په کوم باندې مغرب خوشاله شي لکه غامدی غامدی هغه کینو لري دی مستغرب دی یو خو مستشرقی کنه مستشرق هغه دی چې د غیر مسلم يهودي عیسائی خو اسلام مطالعه کړی دی نو په اسلام تنقید کوي کافر مولا ماته دا عوام استرا کافر مولا دی بل مستغربي مستغرب هغه دی چې د مغرب نه متاثر دی د مسلمان خو د مغرب نه متاثر دی او د مغرب الیکار دی د قران سنت د دین شریعت د احکام او هغه تعبیر او تشریح کوي چې کم تعبیر او تشریح دا وی د رضا ده جهاد له تعویلات کوي د خزو د پردې د پاره تعویلات کوي دارنګ د شریعت نور احکام ګیره دا ګیری باره کې خبره دارنګ شرعي لباس ته دا غي باره کې خبره ډیر احکام داسي کې ګوتې وای نو یو طرف ته د غي د رضا خبرې کوي او دی خوا بل طرف ته آزاد خیال خلق دا یی د خوشالولو د پاره دا کوي نو دغه مغربي د مغرب نه متاثر جدت پسند اباحت پسند ته جدت پسند او اباحت پسند ویل کی جدت پسند او اباحت پسند دا قسم آزاد خیال دا یا لیکار مستغرب مفکرین او دانشوران او سکالران ایکی نوری دغه ولا کار کوي لګي وی لکه داسې خلک څه پکې منکرین حدیثی دا خپل غام دي چې ده د حدیثو داسې پورا قائل نه ده سنت نه ده قائل سنت هم ده صرف هغه سنت متواتره مني نور نه مني انکار کوي اجماع نه منکر ده اجماع نه مني اجماع ولی ومني ځکه چې اجماع ومنله د دلار بندي بنیادی شی خدا چې سبي پرون مون چرته خبره کړې و چې یو نس ده او دمه اجماع ده نس او اجماع په صریح نس او اجماع په یو حکم کینین او بیا به قیاس ته ځي دی د اجماع نه انکار ځکه کوي چې اجماع دی د پاره لوی رکاوټ ده د اجماع پکې کمزې اجماع ته ضرورت نشته بس قران سنت نه په خپل استنباط کونه چې اجماع مخ نه لری کړه نو د خپل منمانه اجتهادونه وکړي اباحت پسنده او د جدت پسنده نو دغه خلک کې کینولې په دې کې انکار حدیث والی منکرین اجماعي منکرین سنتي د خبرې بیا خوري نو سدې کې دا وی برای را سالې کار دي او س غیر شوریم دي پوه نه ده خدا غلا ټریچر ګوري او خلینې سغل خخیش سوي کله یو شي نه انکار کله بل شي نه انکار دا اصل کې دغه سلسله دا اصل کې د جدت پسند او دا اباحت پسند بیبا کو نو کله کله بیبا کا مولا چا غریب سه علم نه لري سه دین نه لري ناغم دای نه متاثری بس هغه خبره بیا کوي لګیاوی اتم فنون لطیفه دیم ذریعہ دا فنون لطیفه دیتا وی دا موسیقی مصوری مجسمه سازی رقص او سرود دا شینا دیتا وی س فنون لطیفه دا فنون لطیفه دی تاسو ګوره موسیقی عامه دارنګ مصوری تصویرونه جوړول مجسمه سازی اسونه عام شي دم د دوی دغه فکر او هغه نظریاتی جنگ ذریعہ ده اسوره زې په زې با دا مجسمه سازی سمره زیاتش هر چوک کې به یو بوت جوړ کړي پاکستان کې وګوره هر ملک بوت به جوړ کړي او درولې وي یا به چرته د لیډر جوړ کړي یا به چرته د بل سي جوړ کړي یا به چرته د زناور جوړ کړي خدا مجسمه سازي دا د مغرب اصل کې کار دی دارنګ مصوری موسیقي رقص او سرود دا جی دا خو د روح غذا ده او نفس ته په دې لذت رسی دا یو غټه ذریعہ نو هغه دمان دغه مجسمه ساز دا مصورین دا ټول دغوی د فکر خلک نو دغه په ذریعہ د خپل افکار خوري داغه سټایل داغه شکل داغه صورت تخلق ګوري بس دا خپلې وګوره دا ځوانان الکان دوی چې د ګيري سټایل جوړي د وختو سټایل جوړي د لباس سټایل جوړي دي چاته ګوري اکټر ته ګوري کرکټر ته ګوري د ذریعہ دا دانن تفریح سپورتس دا شینا دا کېل کود نه ده دا ګیمونه دا هم د دوی لوی ذریعہ ده د دې په ذریعہ مخبل افکار خوري کېل کود شریعت کې منې نه ده دا منې نه ده صحت د پاره ورزش کول د شریعت حدود کې دنه کېل کود کول منې نه دي خود د کېل کود په نوم چې دوی کم بيدینی خوري هغه مون خلاف دا سوګره سمره چې غټ غټ ورلد کپونه کی ملکی سطح باندې عالمی سطح باندې په دې کې پوره د دې افکار خوري څنګه تاسو هغه کرکټر ته وګوره تاسو هغه کم گیم هم چی کی د دې په سرپرسته کی داغي کلاړیانو ته وګوره کلاړیانو کم سټایل او انداز ده ا دې خوا نوجوان وته ګوري دا غا سټایل د اختیاري دارنګ کم کرکټ کیږي کم گیم هم کیږي نو پاغه سټیډیم کې وته تماشګیرو کې الکان جنکه مخلوط ناس ده الکان جنکه ګډیږي دا ټول شي نه دي دا د خلکو د ذهن کې دا چا پچي دا نظریاتی جنگ شروع دی خلک دی نه وی وګوره چې ګوري چې څنګه کوي دا دی بیا دلته دا چې کوي دارنګ عالمی سطح په دی گیمونو باندې غټ غټ جواره کیږي هغه جواری لګیا د خوري دا مختلف کارونه نو دا کیل کود هم د دوی د قصې یو ذریعہ ده خپاغه کې د خلکو نه دین مذهب پاتیش مونږ پاتیش مونږ ټیم دې پروا نشته روزه ده ها پروا نشته تاسو غره په دې روزه کې با اغا کرکټر اغا پلیر اغا کلاړی خله کې ساچولی سانجک چنګ مچولی غره کم تاسو ور کوي لګیا دا طریقې سره دا کېل کود هم د دوی ذریعہ ده دا رنګ جاهلی عصبیت او قومي او وطني عصبیت فروغ ورکول سه پځه دا کوي چې خلکو د اسلام وحدت او یواله مات شي د مسلمانانو وحدت د مسلمانانو مات شي نو پای کې د وطن بنوم د قوم بنوم دغه جاهلی عصبیتونه دغه له فروغ ورک دا پښتون دی پنجابی دی دا فارسیوان دی پښت دا شین او دا باقاعده لګیا د وطن بنوم دا پاکستاني دی دا افغاني دی دا عرب دی دا عجم دی دا شین پکې واچ نو دا پاکستانې او افغانې او عرب عجم کېدل خو لتعارفو دي خو لیکن خلکو ته څه جوړ کو معیار جوړ ا جګړه شروع شو اوس دارنګ مسلمانانو کو صالح قیادت سے متنفر کرنا بل طرف تدا کوي چې مسلمانان داغه نیکانو او صحیح لیډرانو نه متنفر کوي اکه زاړه دي خپل قائدین عین متنفر کی تاریخ دا سه غلط خورئی چې ما ته پرونم ویلو چې زمون کم هیروګان تیر شوی نه ای تسوی لوټیره نه دی تعلیم یافته طبقه له دا ذهن اوس جوړ کړي دی چې وګور احمد شاه ابدالی هغه هندستان باندې حمله کړې وي د بار ملک نه راغلي سړی د زمو ملک سکارو دا لوټیرو محمود غزنوی راغې د چې د لوټیرو کنه لوټیرو د چې د ډاکې د پار راغلو مغول خلق راغلی دا ډاکوانو دا زمون د خپل ملک هیروګان ندي د دې خطه او علاقې زمون هیروګان خاغری چې د هندستانو نه که هندستان کې مسلمانانو مخکې او ټول هندوانو یا سکانو ناغه هندو او سیک ته خپل سوی هیرو وی او غ مسلمان ته هیرو نه وی ایول ذهن کې دا واچولا دغرنګ یا موجوده وخت کې چرتا صالح قیادتی نا بدنام کی د بدنامولو کوشش کوي صحیح خلک بدنامي چې خلک هغه پسې لاړ نشي او دا غي د پاره عجیب لاري دي تاسو ګوره او پاره کې غوړې کله کله مونږ تاسو هم عیسی داریو ځان نیو پوي میډیا باندې که چرتا یو مس یو عالم یا یو لیډر معمولی خبرې ابراوالی بڑاو چړاو کر به پیش کی ما وی د دې د لیډران چی خغه ډغلی غټ شرابیان کبابیان زنایانی د دې په غار سره پردې اچي پټي یې ینه دې کرکوتونه روزانه دومره دي چې چې سړی کاغه وګوري نو د دینوم بمبانی لیدې مخته به مونږ وګوري خو هغه شي نه پټي او د خوا کچرته د مولوی صاحب نه د قاری صاحب نه یا چرته د یو مذهبي لیډر نه معمولی غونتی غلطي وشوه به تقاضې بشریت هم ته وشوه اب بڑ چړ کر پیلو کی خو ما ته وی هغه کې وره مونږ تاسو هم شریکیو مونږ تاسو هم هغه خبره سکو د خوا د قومي عصبیت په بنیاد یا د تنظیمی او د پارټي عصبیت په بنیاد سکو مونږ مغه خورو دا نو ګورو چې لکه دا چا جامه سکیږي بدنامي جامه خدای عالم نه کنه دا ما خبره وکړه دی باندې سوچ وکړي دا چې خبري روچتي کی دې د پاره چې د مذهب نه د مولوی صاحب نه د صحیح صالح کی عادت نه خلق متنفر شي نه بدنامي نه پسې کنزلم کوي خیالي زه څه خاص نوم نه یادوم خو تاسو سوچ وکړئ زمون ټوله جګړه د مذهبي خلکو سره دا پارټي والا دا غبلې پارټي مولوی صاحب مشر او دغه پارټي والا د دې پارټي مولوی صاحب مشر کنزي نه کنزي ها د پارټي او د تنظیم په عصبیت باندې په ځان مونږ پوي ګونه او د بل نه کمیس پرتګو بس حالانکه د دغه کمیس پرتوک دا ټول سره یو جامه ده کنه ای په خوشحالي ای وی افری تکړش تکړش کاوه نمون خبس هغه کو نو زمون خلکو پکې هم لاسي اختلاف رائے به بشکی په دې ځان پوي اختلاف رائے بساتی په دلیل به وي چې زما د د موقف سره اتفاق نشتا خدا مطلب نه چې کمیس پر تو کی واسا دا کمیس پر توک دا غي استل دا یوازې دا غنی دی دا د ټولو مليانو دی دا د ټولو مذهبيانو دی دی شي ته زمون خیال نه دې شی ډېر خطرناک نو اوی خان دی بون ګوره او ای زمړای خپلو کې یو بل نه کمیس پرتو ګویس ادي ته خب پر زیرای ور کوي دا ډېر خوري لګي چې پرې چې مذهب بدنام شي دین بدنام شي مذهبي خلک بدنام شي نو ده یو کاری امای پای کې مونږ هم وسره پکې شریکیو ایصداریو برخداریو دارنګ ازادي نسوا ازادي نسوا د غټه حربه ده د خزو ازادي حدیث کې راتلل کنا چې النساء حبایل الشیاطین دا خو د شیطان جال دی هغه د شیطان جال دوی استعمالي د ښځو د پاره د ازادي نسوا او د ازادۍ یو ناره لګولې ده د ښځو د حقوقو ناره لګولې ده مقصد دی چې دا ښځه آزاد شوا او د کور نه وروته بس وی کامیاب شو شیخ کابل ګرام رحم الله بوي چې هغه دور کې به وي د دې غرونو په ملک کې به وي چې هغه وی چې په دې غرونو کې د پښتنو حیادارو خلکو په دې علاقو کې چې یو جینې بهر وروته بس مون کامیاب یو یو جینې وروته بهر بس مون کامیاب دا ازادي نسواده د دې ډېره خطرناکه حربه ده د خزي ازادي او د خزي د حقوق پنو مونږ حقوق منو خزو سره زیاته شریعت کې نشته او چې کم پښتنو کې سکیږي بعضی زینو کې غلط کیږي مونږ نیو قائل دا اسلام په ظلم نه کوي بلکې دا به چرتا دا یو علاقې د کلی وطن روایتي ظلم بکیږي زیاته بکیږي مونږ هم خلاف یو خو دغه په آړ کې د خزه داسې آزادول چې دا د بازار حسن جوړ شي او د مجلس او محفل د د شریعت نه خلاف د مونږ دغه خلاف نو ازادي نسوا برون دی خوای دینا دا د کور ملکوا بار روسته سیکړه د مجلس حسن جوړ خزه د مجلس حسن نو دا د کور د چار دیواره حسنو خزه چې سمرا چار دیواره پرده او حیا کې د نو د حسن برقرار دی چې باروه ته حسن ختم دوی دینه د مجلس او د محفل حسن جوړي او د دې مقاصد سری د دي خزه بار رستلو سره وازادولو سره اسلامی اخلاق او معاشره بربادول دغه کور نه بار وروته نو کور سیستم نظام خاندانی تباه شو دغه چې کزه بار وروته نو معاشره کې اخلاقی تبعی رااله بد اخلاقی پیلوش چې دا آزاد روزي سړی وو ته ګوري فاشوریانی به هم کیږي زنا به هم کیږي دا شی شو کنه نو اخلاق او معاشره تبعی دویم غیر مسلمو کې اسلامي رجحانات کی روک تام اهل مغرب مسلمانو کې هارایج افت و عصمت کو مثالی نظام کو تس تیس نیس کرنے پر اس لیے بھی امادہ ہوئے تھا کہ اسلامی معاشرے کی طرف غیر مسلموں کے رجحانات کا امکان نہ رہے بل دلته زمون ډیر بهترین نظام دی د اسلام د حیا د پردې د عصمت او د عفت د دین نور خلق متاثر کی نو دوی هغه خپل خلق دا تاثر ختمولو د پاره زمون هغه سیستم خراب کی چې سیستم خراب کو نو به موږ په سم تاثیر کی او دغه د حیا او د عفت او د عصمت هغه زمون کوم روایت اقدار دي دا کله خرابيږي چې خزه بار راوځي به زمون نظام خراب شي بیا به څوک نه متاثر کی دغه رنګ مسلمان عورتوں کو بازاری جنس بنا دینے کی خواہش دینا بازاری جنس جوڑے مسلمان عورتیں تیرہ صدیوں سے مستور تھیں دیار لسوا کالا دا خزی سوی پردہ کے دیوار نوے روت اہل مغرب نے اپنی حوث حوث کو پورا کرنے کے لیے مسلمان عورت کا ذہن تبدیل کر دیا تاکہ وہ خود ان کی جولی میں آگے رہے دغه حیا ختمولو د پاره دی له دا ذهن سازی وکړه چې دا په خپل داغي په زولې کې پروزی نن د مسلمان د ملکونو خزي جنکه چایله دا ذهن ورک ازادي نسوا ابا روته بربند شوي په خپل د مغرب زولې کې لاړې دا زه د هغه ښځو خبرې نه کوم چې هغه په حیا طریقې سره په کورونو کې ژوند تېروي نه هغه ښځې چې چرته تاسو بار وګورئ دا د پته ولګي چې دا په اسلام آباد کې په دې بازارونو کې دفترونو کې ازادي ګرځي دا سه ګرځي تبوي جوړې دا سه کور کې مې او خزانه ګرځي په سر لوبټه نشته پردا برقه نشته نیم ننګا لباس ده دارنګ داړو صاحب نه غني چې پردي سړي سره دی ناستا پاسته غب شپ دی لګي داملا واړه خبره پردي سړي سره دی سفر کوي پردي سړي سره دی ټور لو چکرې لذي هیڅ باک اسړم دغه سه به حصہ کړي ده خزم ده هیڅ باک نشته خاون نه سه خانو مخ کې بل سره غب شپ لګي دغه مغربي هغه مقصدو چې د ازادي نسوا په نوم باندې دوی دا حاصلې پراپګاندا مهمه سره څنګه چل کوي خزل دا ذهن څنګه جوړي خزل جوړ کړي نه داغه دغه نتیجې چې ازادي نسوا سره خزه پیدا کړي باقاعده د دوی د حقوقو د پاره ان جی اوز کار کوي باقاعده ادارې دي ان جی اوز دي ا د ښځو د حقوقو په نوم کار کوي نو مقصد یې ښځې له حق ورکول نه دي، مقصد یې دا ښځه داسې ډاډه کول دي، بار را ایستل دي. نو څنګه ذهن ولا جوړي زموږ ملک کې باقاعده درنې کیږي احتجاجونه کیږي خزه بار روزي سوئی میرا جسم میری مرضی دا ناره ورته وی خولې دا او دا رنگ دا روزی او دا ناری وی چې کور او بچی دی په خپل سکوا سنبالوا زه دې لپاره نه چې طالب بچی سنبالو ما تعالی دا قسمه خبره نو اسلام میں عورت کو گھر کا قیدی بنا دیا گیا ہے ګوره دا خبره د خزنه وی قیدیانی جوړی کړی دی کور کې بندي کړی دی دا یو قسم ذهن ولا ورکی ته ورته قید کې چولې ته به قید کې کبار بغرزه دی ولا ذهن دارن عورت کو خود کفیل ہونے اور کمانے کے لیے باہر نکلنے سے منع کیا ہے وګوره اسلام اثر زیاته کړي دا خزه په خپل بار روزي اوګټي نو کریو کی نو دا به خود کفیل شي او اسلام په دې پابندی لګی چې نه دا د خود کفیل نشي دا ولوس غلط ذهن جوړي اسلام میں عورت کو اسلام نے عورتوں کو ناقص ناقصات العقل قرار دیا ہے وګوره اسلام کې د حق نشتا تسوي ناقص عقل وي ناقص عقل نه ده چې د دې په دغه نارو باندې دوک کیږي خو ناقص عقل نه کنه دوه درې غواړي زیړې ناری او چغي وته وي بس ځان پسې مټی ځکه بوې چې نه دا ناقص عقل نه نور ځي دا مطلب دی کنه چې د خزلم دا حق ورکه چې کله کله دام سکی خاون طلاقي نو د دې په په دین کې او د دې په دې کلچر کې خوشته کنه سکی خاونم طلاقي پرې دي سوي خپل کار کا دغه سی وای چې سوي خزبا هم طلاق ورک د دې کله کله مطالبه کوي دا دغه چارټر نه ده د بین الاقوامي دغه تقاضا ده هلته وایي چې داسې هېڅ قسم قانون جاري کول، نافذ کول به موږ نه پرېږدو چې هغه د سړي ښځې کوم مساوات ته متاثر کړي. دلته مساوات شته؟ نشته که نه؟ ښځې له څه دی؟ حق نشته د طلاق ورکول او سړي له شته، نو مساوات شته؟ دا ګوره دا غلط قانون دی د هغوی په منځ. دا مطالبه کوي تاسو سوګه مساوات راواله نو مساوات به دار دي چې خزلم د طلاق حق ورکه خزل طلاق دا د ایوب خان دور کې دا ځل مطالبه اول شوی و ځکه د مون د پاکستان رخ چې پاکستان با چا سره عالمی طاقتونو کې هغه دور کې دوه عالمی طاقتونو روس او امریکا وا نو ایوب خان اولنې صدر دی چې دا روخه متعین ک دې ته خلک په انتظار وکتلې چې اول دی بیرونی تعلقات جوړ کړل دی با اوس کم خوازی نو صدر ایوب ته خلکو انتظار و چې به روسته اول دوره کوي که امریکې ته به کوي روس ته وکړه نو مطلب دا چې د دې و تعلقات روس سره او که امریکې ته وکړه نو امریکې سره به دا چا غلامی برکه اختیار ای نو صدریوب اوله دوره چرته وکړه امریکې ته ځان سره خزه بوتلې و بس دغه نه دا امریکي غلامی شوروش نو هغه وخت کې بیا د دنه مطالبه شروع شوه اوس به دا کوي دا به کوي دا به کوي نا وخت کې دا ایشوم پورته شوی و چې خزو له حقوق ورکه او د خزو حقوق کې دا یو خبره ده چې د طلاق حق خزلم ورکه څنګه چې سړی له چې مساوات راشي نایو خان خلې نه دا خبره وته چې واپس راغله بعض مشرانو د بیا دی یا چې وګوره تاریخ دا څه خبره شروع نایوب خان دا خبرې کولې چې وګوره دا ښځو له حق ورکول غواړي څنګه چې دا سړی سره اختیار د طلاق دی چې ښځې سره مینه نه پسې بیا احتجاجونه او غوبلې شروع شي بیا دا خلک ورپسې را پاسېدل که نه ایوب کتا ایوب کتا چغې ورپسې شروع شي دغه داسې نورې قسمه قسم خبرې شروع کړې نو بهرحال دا خبرې راغلې نو دی له بیا چل نه ورته الته خو امریکا به مرزا کوي کنه امریکا رضا کوي د خو عوامي دباو ده یا سن مذهب نومم شته د خو اوس مذهب سره سوق امریکي بابا سره سوق نو بیا دوی څه چلو کو چرتا مليان وته چلو خو اته مړون وته چلو خو څه چل دا وخیو دا نکاح فارم نی نکاح نامه په دې کې یو شیخ جوړ کو سم پکشتا اگر عورت کو طلاق تفیز کی گئی ہے عورت کو طلاق حق طلاق تفیز کی گئی ہے زمون دین کې نشته شریعت کې شته کني شته لک ها د طلاق په باس کې فختاری ها شته کنه خزله چې د طلاق اختیار ورکی فختاری نفسه کې دا مولیانو ته وې او ټکشته وې او پکیولی کو چره وسره او امریکای سره پاغه فارم کې ها فختاری نفس کې والا یاد شو کنه طلاق په باز کې ایو لیک او کې ته وګوره دا حق ام ورک خخه بس ټیک شي دیلم یا چلونه ور دي هغه چل څه زمانہ پورې وچلید اپی پیو شروع ستو الکه دا خو را سره چل کړي کنه نو بیا چغې شروع کړي خو بهر حال نه دا خبرې دي چې دې خزله تلا حق نه دی ور کړي مردوں کو بیک وقت چار شادیوں کی اجازت ہے مگر عورت کو نہیں سړی څلور ښځې کوي او ښځې هم په کاري چې څو خاوندانو کی په یو وخت څلورو کی نو موږ دا څلور ودا سنبالای بیا څنګه او بچو سر بس کوي چې په یو وخت څلور خاوندانی او بچي پیدا شو دا بچي بده چي په دې بیا قراندازي کوي څه چل وکړي دا د فطرت نه خلاف دارنګ عورت کی گواہی نسب مانی جاتی ہے گوی نیمه ده دا غ اعتراضات و غیره دي چې دا د خزي ذهن کې اچي نو خزه سکی لیوانه کی یا بار رو بازی دی طریقې سره دیر بار رو بازی تعالی حق نشته دا دا دا دا دا دا تقریبا س تقریبا سل یو نیم سال کالو شو چې دا لوې شروع کړي خو بهر حال دا سو تقریبا دولس ذریعہ وي چې د دې دولس ذریعو په ذریعہ دوی خپل نظریاتی جنگ زمون خلاف جنگي او د خپل افکار په معاشره کې خوري خزي سره بیا سکي د دې پنځه مرحلي دی اوس امخ کې خبرو بیانې ولا ذهن سکا خراب کا او چې ذهن ولا خراب کی کنه نو به بار رواسي نو بار یکدم نه رواسي دا سه تدریجن رواسي علم چل ورزي تدریج سره کار اول سی پہلا مرحله ها څه ده نقاب کول نه د آزادۍ د پاره اول دی د خزې د مخ پرده شته که نشته نو ما اسکالرانی کینولې دي غام دي دي وغیرہ وای نه اسلام کې د مخ پرده نشته د مخ پرده نشته الته مصر کې جامع اظهر والا کینولې دي سرکاري مليان هغه جامع اظهر والا هم په کتابونو ولیکل او باسونه په شروع کړ خزه د مخ پرده نشته مليانم شروع کړل جامع زر او جامع زر هو لوی اداره د ټیک ده خو همیشه د حکومتي الیکاری هر وخت یو خدای دی بنیاد شیعاګانو یې خره جامع زر نه خبر یې ای بنیاد فاطمینو یې خره فاطمین مصر کې چې کله د شیعو خلافتو هغه بنیاد دیو جن دی باندې اکثر اثر د شیعتی او تاسو ګوره تاریخ کې د دې فتوی یو خو آزاد آزاد خیال مولیان پکې ناسیل سکالران خزه مخبر د نشته او د نشته او ګیره نشته نو غټ غټ مولیان به ګیری به خریلی کتابونه به غټ غټ لیکلی دی وجه چې ازهر ته سوک لاړ کنه چې راځي ګیره به دومره دی ازری غګری څنګه ها حجاب دا شی نشته پردا د د دیو مخ کې وایس چانسلرو شیخ تنتاوی وته وی دا تنتاویان پکې ډیر دي خو یو تنتاویو هغه یو ورځ یونیورسيټي کې روانو داسې او یو جنې حجاب کړو وې ترول دوی دونه بی عزت کړه چې دلته ته حجابونه کې اے د دا غ شیخ حل له مخ پرده نشت دلته غامدی کې نو له مخ پرده نشت نو دا شه دا د عرب روایتو د اسلام خبره وینه د شریعت نو اول څه چل گئی د خزه مخ کولو کی دا بادش دا دا بیک باک مولیان هم کله کله کوي دی وجنه یاد ساته دا ما مخکې ویلو علم جدا شی دی او د علم فهمه جدا شی دی او فقاهت علم غریوازه کمال نه دی د علم سره فهم او فقاهت کمال دی ولی نبی علیہ السلام سوی من یرید الله بی خیرا یفقه فی الدین صرف علم نه ده فقاحت ولا الله پاک ورکی او فقاحت ستویل کیږي فقاحت سی چې کومه خبره په کم وخت سمره مقدار کې په کم انداز چاته پکار ده نه فقاحتی مونږ په دې نه پويګو مولا په سوشل میډیا ناشتي خبره بکای نو لکه ټیک دا ما خو کتاب نه وکړه نو خله دې ماته شه کتاب نه دې وکړه خدا خبره د عوامو د کولو وا یا د دې موقو وا یا په داسې انداز کې کولو وا دا شی فقاحت نی فهم نی نه نقصان سو کی د قصه آزاد خیالي پیلاوي نو دا خبري دا خزي دا مخ پردناوله مخ کولو کی نو دویم سی غیر محرم مردوں سے میل ملاب چې مخې کولو کی بیا وی دا څه خبره سړی خزي په یو ځای کې نی پاسی په کالج یونیورسيټي کې یو ځای سبق وای په دفتر کې یو ځای ملازمت کوي دا څه دونه خبره نه دویم کار داک دریم بیا سی چار دیواری سے ازادي نو بیا تعلیم وګوره تجارت ترانسپورت فوج پولیس سیاست ټول کې شانه بشانه شوي شوي کنه وګوره تعلیم نو په یونیورسيټي کې الګ جینې شانه بشانه ده دغه رنګ په تجارت کې دارنګ ترانسپورت کې ترانسپورت کې نه ها ترانسپورت کې وای جاز کې ایر هوستره خزم ده او سړیم ده او دا ډایو بس چې ده پای کې اوس پکې هغه ورځ چرته روانم اتفاقی می داسې د بی آر ټی ته خیال شونه جینې پکې ولاړه شانه بشانه هلته شان ارزه کې شانه بشانه نو بهر حال دغه کلندر جینې کنه بهر حال دغه رنگ پولیس کې پولیس کې چې ده نو شانه بشانه دي ها فوج کې شانه بشانه دي دا د مغرب هغه اثر دی مخه په کولو کو به دا سړو سره کینو لا پاسولا د کور نه آزاد کړه او بلې شانه بشانه تراوس اوس پنځم اخیری مرحله سی وته مړه بس یو قدم بلم والا نو فن و ثقافت اور بازار حسن میں آمد اخر بازار حسن ترا بازار حسن پیژنه مولیان یې سنه خبر تاسو صرف جنتیا دي ابراهیم پیژنه ابراهیم داسې راځنو کده ها ها بازار حسن دا ده بیا بازار حسن دا دی چې د دینا اکټره جوړه کی ا اکټره او د دینه مرخوا دا بازار حسن بل شی دی دینه خطرناک دی ادا دی چې بیا ملکی او عالمی سطح مقابله کیږي د دې خزو چې په دې کې حسن والا کما ده ها څنګه به حسن والا بیا د دې حسن مقابله نه هغه څه چل کوي خبر یې د دې پورا پورا سکرینینګ کیږي سکرینینګ یې کوي بعضی خبرې سړې کولی نشي سکرینینګ یې سره یعنی هر هر عضو او اندام دا کته شي چې کولی شي سونه فوټه ده سونه انچ ده د قی بازار وسان نو په دې مقابله کې عیسی وایي نه دا دا سړی ولا د ارسناب کی دا ولا طول او نه پوکی نو یاله کدا پکې نمبر 1 حسن والا دا اخر دې زه ته ورز دا مرحلی دی د خزې دا آزاده دا تر اوسه پورې خو مونږ سوې بلونوان دولس ذریعې دي د دې دا فکری جنگ پوهیږئ دنیا سو ډانګه ده څه خبرې دنیا کې شروع دي اوس به موږ مقابله څنګه کوو نو زدا به بیا وایو